هیڅ امکان نه لري چې مسلمانان د مخالف نظام ته اجازه ورکړي او یا د هغې ته تسلیم شي مګر دا چې په اسلامي باندې نظام باندې دی هجوم وکایا دوی یرغل ور باندې وکا او یا د پوځي کودتا او بلې لیارې نه یې نسکور کا او بیا په تدریجي ډول سه دی تغییرات په نظام او په قانون کې راویلي او ځنه مسلمانانو ته یو څه قناعت پې ورک. چېرته چې ډېر زيات مخالفت وي هغه هلته دی ډېر په تدريجي توګه په قانون کې تغيير ويلي يوه ورځ يوه ماده بې دينه کوي بله ورځ بله بله ورځ بله تر څو چې کرار کرار مسلمانان د دو نظام سره ښه آشنا شي او په مخه کې به يې غټ غټ ږيرور او غټ غټ رهبران د مسلمانانو د غولولو د پاره دا به ځای په ځای وي او خلک به په یوه نامه او بل نامه باندې غولیوي تر څو چې دی ته قناعت ورکا ځکه چې د مسلمانانو د پاره د داسې نظام زغمل ډیر سخت دي نو دی یې په درواغ او په چل او په پریب او په دوکه په کراره کراره غولیوي غولیوي غولیوي او بالاخره یې د دوی نظام سه آشنا کوي لیکن الله چې هغه اسلام دی، والله متم نوره ولو کره الکافرون، خو الله سبحانه وتعالی به خپل نور تماموي او دا دین به ټولې نړۍ ته رسوي لکه چې دا اوس یې رسوي. هېڅ وخت کې دین دومره پرمختګ په غرب کې نه و کړی لکه اوس یې چې کړی دی. دا یې اوله وسیله ده. دوهمه وسیله چې د دوی ده د دیموکراسۍ د نظام دپاره بې حده زیات تبلیغات. څه میډیا وی چی ده دا ټوله دی دی په خدمت کی وی شپه او ورځ دا وی د ازادۍ کوتره ده دا د سولې کوتره ده او دا هدی او دا ددی او دیموکراسی نظام ته داسې انځور ورکول دی چې دا یوازنی نظام دی چې خلکو ته یې د کوم قید پرته د خپلو مشرانو د ټاکلو اختیار ورکړی او همداسې بیا د هغې د تغیرولو امکان هم پکې شته نو د دې د پاره اوله نکته دا ده د دې خبرې جواب چې ده څه رکم ازادي ده په دې نظام کې ایا دا یواځنی نظام دی چې بدیل نه لري مونږ د حق یعنې اسلامي نظام او باطل یعنې دیموکراسۍ تر منځ د مقایسې کولو اراده نه لرو مګر یواځې دومره وایو چې که په دغه نظام کې څه ظاهري غوروالی وي نو زمونږ په نظام کې داسې سراسري ښه والی دی چې په هغې کې هیڅ عیب او بدي نشته ده. یقیناً اسلامي نظام یواځنی نظام دی چې هغه د ژوند په ټولو چارو کې پوره او د شر او عیب څخه پاک دی او په دې اړه د قرآن او سنتو زیات نصوص راغلي دي زه مؤلف حفظه الله ویایي زه نشم کولی چې دلته یې بیان کړم او الله سبحانه وتعالی ته سوال کوم چې د اسلام د سیاسي نظام په باره کې یو مفصل او اسانه کتاب ولیکم او دوهم په دیموکراسۍ کې ازادي چې دا دا حقیقي ازادي نه ده دی چې ویایي چې موږ ته یې د ټاکلو ازادي کړې او دا دي دا دي ځکه چې د هغې بنسټ د خلکو په خاصې ډلې او طایفې ایښودل شوی دی هغه که لږ دي یا ډېر هغه که اربابان او خدایان وي چې د دوی لپاره قانون او شرع جوړوي یا په حقیقت کې ده دغه ازادي په حقیقت کې د بشر د یوې ډلې عبادت دی بلې ډلې ته چې هغه فیوډالیزم دی. دا هغه خاص غریب خلک چې دي دا به د فیوډالیزم په پښو کې ولوېدلي وي. درېیم، آیا دا د قیدونو پرته مطلقه ازادي چې دیموکراسي یې وړاندې کوي، آیا په دې کې د انسان کرامت ساتل شوی او که نه؟ مهمه خبر یې دا ده جواب، هېڅکله نه، ځکه د انسان کرامت دا دی چې د هغې سره د انسان تعامل وشي، هغې ته د انسان په سترګه وکتل شي، نه د حیوان او نه د حیوان نه پست. دا د انسان کرامت نه دی چې د دیموکراسۍ په نظام کې د مجلس نمایندګان راټول شي، مناقشې سره وکړي، خپلې رایې وړاندې کړي، خپل نظرونه ورکړي او بالاخره داسې یو قانون تصویب کړي چې د نارینه، واده د نارینه سه او د ښځې واده د ښځې سه ده جائز او کوم مشکل نه لري او د دې مو مخکې مثالونه بیان کړل دا لوی او پراخه فساد دی چې هم جنس بازي یې مباح کړې ده آیا دا د انسان کرامت دی دا آزادي ده نو ویلای شو چې دا کرامت چې دیموکراسي د انسان لپاره وړاندې کوي داسې چټل کرامت دی چې د ځنګل په قانون او د حیواناتو په قانون کې هم نشته. یو طرف ته د انسان دعوه، یوه طرف ته د انسان سه انساني سلوک کي، خو بل طرف ته د انسان سه داسې سلوک کي چې هغه د حیوان نه هم پست او ذلیل. څلورم. په دیموکراسۍ نظام کې اکثره ازادي چې ده فساد او رذایلو او د دین او اخلاقو ماتوونکې ازادي ده مګر دا ازادي فقط ظاهري بڼه لري. وګورئ چې د دغې ازادۍ ستر پروفیسر غربي څیړونکی څه وایي د غربي دیموکراسۍ په اړه په غربي دیموکراسۍ کې ازادي د زورواکو په حق کې ازادي ده. ده خپله غربی په دې باندې اعتراف کو. دا وي د چا ازادي ده؟ د هغه چا ازادي ده چې تبلیغات او میډیا یې په لاس کې وي، ګوندونه ولري او پیسې ولري. بس دا ازادي د دغو خلکو ازادي ده. نور ټول د دی په کنترول او د دی په تسلط او غلامۍ کې قرار لري. او د عامو خلکو رایې چې دي دا د دوی لپاره حکومت ته د واک ته رسولو یوه وسیله ده. بس خلاص. د عامو خلکو نه یو څه پیسې ورکه او په دو چټلو دوو یې وغولاوه، هک هک دغه رایه چې ده په کتې دې دپاره ده چې دی ته پرلمنټ او ته ته چوکۍ پورې ورسیوي، نورو یی د دو ستونې فقرات چې دي دوه شیان دي، د غربیو یی میډیا، پیسې. بس هغه سړی به مخ ته وي چې ښه تبلیغات وکړای شي او هغه سړی به مخ ته وي چې دی مالي لګښت وکړو چې مالي لګښت ونه کو اده پلار قدرت ته نشي ګرځېدلی او دا دوه عناصر بیا د چا په لاس کې دي واضح خبره ده چې دا د کپیټالیزم په لاس کې دي هغه چې په هره طریقه مال پیدا کړی او پیدا کړی دی دریمه وسیله چې د دی ده درېیمه وسیله یې دا ده چې دیموکراسۍ ته اسلامي جامه وراغوندي. دا بلخصوص په هغو هېوادونو کې چې هلته د دوی په ضد باندې اسلامي خوځښتونه او حرکتونه موجود وي نو دی بیا ادې نه ادې وسیلې نه کار خلي او اوس ډېر پروفیسران، ماسټران او دوکتورا والا هم همدغه وسیله ډېره مخته کوي. هغه څه رکم وسیله ده دیموکراسۍ ته د اسلام جامه وراغوندي وایي یی دیموکراسي د شورا اصلي شکل دی دا دیموکراسي چه ده وی دا د شورا یو اصلي شکل دی او د دغه درواغجنې ادعا لپاره د شریعت له ځنو قواعدو څخه کمک اخلي لکه مصالح المرسله او دا وسیله اکثرا په هغو هیوادونو کې کارول کی چیرته چې اسلامی تحرکات موجود وی او نو دوی مجبور دی چې په دې رنګ باندې خلک وغولیوی نو اوس براشو شورا بحث ډیر وګ دی او په دې باندې مستقل کتابونه لیکل شوی دی یو څه پرکونه یې دلته ذکر شوی دی چې د شورا او دیموکراسۍ ترمنځ څه پرکونه دي اول اول فرق چې چې دی شرا د اسلامي لفظ دی قرآني لفظ دی دا د هغو نظام لفظ دی د هغو نظام جز دی چې هغه په دې باندې ایمان لري چې شریعت او قانون جوړول د الله سبحانه و تعالی د جانب دی حلال ګرځول د الله تعالی د اسلامي شریعت کار دی د قرآن صلاحیت دی د سنت صلاحیت دی بل څوک په دې کې صلاحیت نه لري او بالاخره هغه د هغه شریعت صلاحیت دی چې په وروستي پیغمبر محمد بن عبدالله صلی الله علیه آله وسلم باندې نازل شوی بحث خلاص مګر د دیموکراسۍ مذهب بیا په دې باندې باور لري چې ټول حکم بشر لره دی چې مخلوق دی ټول امر دوی لره دی قانون جوړول دوی لره دي حلال ګرځول د دوی صلاحیت دي حرام ګرځول د دوی صلاحیت او بالاخره د دوی په نس باندې ښه هغه دي چې د دوی د هوا حواس یې ښه وګڼي او خبیث د دوی په نس هغه دي چې د دوی نفسونه یې خبیث وګڼي دا یو فرق شو او دوهم فرق چې دی د اسلامي نظام په شورا کې د ټولو خلکو لپاره چې د مختلفو استعدادونو او توانایي چښتنان دي حق نشته بلکې د شورا لپاره اهلیت شرط دی هغه به اهل وي که چیرته ته دینی په دینی مسایلو کې ته که چیرته په دینی مسایلو کې حکمران د یو چا نه مشوره غواړي نو هغه به فقهي وي مجتهد به وي او که چیرته په طبي چارو کې مشوره غواړي هغه به طبیب وي او که چیرته په ساختماني چارو کې مشوره غواړي هغه به اهل ساختمان والا وي یعنی موافق د اهلیت به وي عادلان او په هر څه کې چې د دوی څخه مشوره غوښتل کی په هغه باندې به پوی وي مګر په دیموکراسۍ نظام کې د علم د عالم او جاهل اهل خیر اهل شر د دانا او احمق هیڅ فرق نشته بلکې هر چا چې زیات شمیر رایې تر لاسه کړلې ولو که په پرې به په درواغو هم وي دوی د دوی په اصطلاح اهل شورا بلل کی او هغوی لره د قانون او تشریع حق دی دا یې بل فرق شو یعنی په اسلامی شورا کې اهلیت شرط دی او په دیموکراسۍ کې اهلیت شرط نه دی خدای دې وکړو خلکی وي خدای دې وکړو پرچمی وي خدای دې وکړو سیتمی وي خدای دې وکړو کومه بله بلا وي خدای دې وکړو شرابي وي خدای دې وکړو لوتی و ځاني وي خدای دې وکړو یو مطلق جاهل وي خو چې هر چا اکثریت ترلاسه که بس مغه په حق دی درېيم، په شروع کې عدد معتبر نه دی بلکې هغه رايه د منلو وړ ده چې د شرع موافق وي. خدای دې وکړي چې د يوه کس رايه وي. رايه هغه رايه د منلو وړ ده چې هغه موافق د شرع وي. په شرع به تلل کېږي د هر چا رايه او د هر چا نظر. مګر په ديموکراسۍ کې بيا عدد معتبر دی که چېرته د اکثرو رايه په باطل او ناروا کار ورکړل شوه د منلو وړ ده. بس. څلورم، په شورا کې یوازې په اجتهادي مسایلو کې مشوره او رایه ورکول کېږي، بس، او د دین په ثابتو احکامو کې هېڅ څوک نه د مشورې ورکولو حق لري او نه د رایې. مثلاً، شراب، زنا، لواطت، د دوی حرمت ثابت دی، نه څوک خبره کې کړای شي، نه د چا نه مشوره کې خستی شي او نه رایه. مګر دیموکراسي چې عصري شرک بلل کي ځان ته د قانون جوړولو حق ورکوي کولای شي حلال حرام او حرام حلال وګرځوي او په هغو باندې حکم ورکړي دا یې څلورم پرک شو او پنځم پرک چې دی د شورا منحج او قانون اسلامي شریعت دی که چیرته د چا رایه او مشوره د شرع خلاف وه د اسلامي اخلاقو خلاف وه هغه لره هیڅ وزن او قیمت نشته مګر په دموکراسۍ کې دینې منهج ته اعتبار نشته، مطلق اخلاق وجود نه لري، حتی که چېرې د حیوان څخه یو پست او رذیل کار باندې اکثریت رایه ورکړي هغه د منلو وړ ده لکه د اشرف المخلوق انسان نکاح د یوه سپي و خره سره لکه په هند کې چې یوې ښځې د سپي سره نکاح وکړه. او بلې ښځې د خره سه نکاح وکه او یا د نارینه واده له نارینه سره او د ښځینه له ښځینه سره چې داسې عمل په حیواناتو کې هم وجود نه لري دی پنځم دا یو څو مختصر فرقونه شو وبالله توفیق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله وصحبه اجمعین